ذکر کوي د هغه چا دشمنی چې د مؤمنانو مسلمانانو سره دشمنی کړی و واقعیا د اصحاب الاخدود بیانی داوه د صورت مرکزی مسله د صورت مین مسله د صورت چې دا نو هغه تخفیف دنیوي دی لپاره د منکرینو اذا والسماء ذات البروج قسم دی په اسمان باندې ذات البروج ته چې غټو ستورو والده ذات البروج الله تعالی په اسمان باندې قسم کوي چې په اسمان کې غټ غټ ستوري دي والیوم الموعود او قسم دی په ورځ باندې الموعود چې ردیو سره لوز شوی دی چې ردیو سره وعده شوی ده و شاهد و مشهود او قسم دی پاغه تماشګیرو باندې او مشهود او د هغه په هغه چا باندې چې تماشه کېدلی شوله په هغې باندې قسم دی شاهد او مشهود مفسرینو د دې ډېرې معنی ذکر کړې دي شاهد په معنا د ورځې د جمعې او مشهود او ورځ د عرفې دویم معنا مفسرینو ذکر کړې د شاهد نه مراد اعضا اندامونه د انسان او د مشهود نه مراد انسان دی چې د انسان د اندامونو پر انسان منی گواهی وکي و شاهد و مشهود د شاهد نه مراد ورځ د قیامت ده د شاهد نه مراد انسان دی او د مشهود نه مراد ورځ د قیامت ده یا هر نبی هر پیغمبر د الله تعالی شاهد دی او داغي امت هغه مشهود دی دغسی د شاهد نه مراد لوستون کې د قران کریم دغسی ملائک د الله تعالی شاهد دي او مشهود د قران کریم دی دا ټول هر څه گواهی کوي قتل اصحاب الاخدود قتل تبا د کړل شي اصحاب الاخدود تبا کړل شول اصحاب الاخدود هغه د کندو کنستون کې د کندو کنستون کې هغه تباک کړل شول په دې څلور آیاتونو کې الله تعالی ذکر کوي تخویف دنیوي د اصحاب الاخدود واقع الله تعالی په دې کې بیان کړی ده هغه ډیره اوږده واقعه ده خو لیکن مختصر الفاظو کې تاسو ته کومه صحیح قول لاره د تاریخ نه معلومیږي او دغه سیر سیرت د کتابونو نه معلومیږي چې د اصحاب الاخدود واقعیا دا په نجران کې مخې ته راغلی وه په زمانه د پترت کې د نبی صلی الله علیه وسلم د رسالت نه مخکې او د عیسی علیه صلات والسلام نه وروسته دې ته وایي زمانه د فترت نو په دغه کې دا واقع راغلی وه د نبی صلی الله علیه وسلم د رسالت نه مخکې او د عیسی علیه صلات والسلام نه وروسته زیات خلک یهودیان او نصارا وو د الله تبارک تعالی دین پرېښی او توحید د الله تعالی پرېښی په شرک اخته شوي په يهوديت نصرانيت باندې ټینګو سحر به کاو کهانت به کاو پاغي کې اختو بعضی راهبان او پیران هغه د دې يهودو د ظلمونو نه تختیدلی او چرته په ګټونو کې ناسو په ځنګلو کې د الله تعالی عبادت کاو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کان ملکون پیمن کا پیمن کان قبلکم ستاسو مخ کې یو بادشاہ او داغه ساحرانو نو هغه به خلکو ته جادو به زده کاو سحر به زده کاو نو هغه ساحر د بادشاه ته ویرله وای ته مال یو هلک راولېږه چې زه ته د خپل جادو زده کړم او چې مخې ته دا سلسله وچلېږي نو بادشاه هغې ته یو هلک ولېږه خو لیکن دا الک بچي د دغه خواله تر د ساحر د جادوګر خواله وته نو په لار کې یو راهب وو د دې د دې الک د دې کور او د ساحر په منځ کې پر لار کې یو راهب وو یو عبادت کوونکی انسانو یو پیرو د الله تعالی عبادت یې کو نو دا الک په چکل ورته د ساحر د ساحر خواله د جادو به زکاو نو د راهب خبره واوریدلې وخت په خیر دینم زده کړه وکړه نو اوس مشکلات دا و چې کله ور کور نه وته او د ساحر خواله ول رسیدا نو په کور کې وا دغه راهب سره دغه راهب سره بج بلاره کې ایثار شو نو بیا وغه ساحر بوله سزا ورکوله چې دا ته ایثار شوی نو ده ورته دا خبره وکړله چې دې دغه ورته ویل دې راهب ورته ویل کله چې دی هغه وهي نو داسې ورته وایي زه به کور کې ایثار شوی وم کور کې مې کار و نو که دا ورته پیتنې دی ظالمان ډېر زیات دي نو دغه خبره ورته وکړه نو دا دې هم داسې دی لکه کور زما دا زیر داسې دی لکه کور کې دی ستا بیا چې کله د چوټي کیږي او په کور کې خلک وهي چې تا ولې نا وخت کا چرته یې سار شوی نو ادا سه وتوای چې حبسنی ساحر زه ساحری سار کړم خپل استاد دغه سری سار شوم نو دې طرف نه وچتان هم به د راهب نسز دکل کوله د هغه طرف نه چې واپس کور ته وراته نو هم درې راهب د دینه مې زدکل کوله یو ورځ د رکور نه وته په لار کې په مینځ کې ګوري یو لوی بلا یو لوی اجدها دا یو زناور راوته دی او ټول خلک قد حبیست الناس ټول خلک یې سار کړي دي خلک پې نشي ورتللی نو دی هلک ویرل وای زه نن معلومات کوم چې دا ساحر په حق دی او که نه دا راهب په حق دی زه به نن دا معلومات کوم خامخه په اخذه حجرا نو راوایغیسته یو کاڼی خلک اوس یې سار شوي دي یو مخې ته یو لویه بلا ده نو دای ویل اللهم ان کان امر الراهب احب الیک من امر ساحر الله تعالی کړه دی راهب دا دین حقی لري ساحر نه نو الله تعالی دا کم زناور چې راوتره الله دا ختم ک کانه په ورويشته وی چې دا خلک آزاد شي د لار آزاد شي نو په قتلها په حدیث کې راځي بس هغه شی قتل شو هغه مردار شو ختم شو خلک روان شول نو کله چې دا خلک لاړل راهب ته دا لک چې لاړ د خپل استاد خواله د راهب کم نیک انسان چې دغه خواله لاړ واقع ته بیان کړله وې داسې خبر راغلی و او الله تعالی په امتحان کې کامیاب کړم نو راهب ته ویله وی ای بنیه ای بچوړیا ته الله تبارک تعالی تعالی یو مرتبه درکړه خو لیکن و انک ستبتلا فإن ابتلیت فلا تدل علی په تا باندې به وس ازمیختونه امتحانات باندې باندې راځي خو لیکن کله چې باندې امتحان راغی نو ما به خلکو ته نخې چې زما استاد داري ما وته نه ورخې نور امتحانات بر باندې د دینه بعد راځي خامخه الله تعالی پالک باندې داسې مهرباني وکړه چې یو سړی وړونو په هغې باندې به لاس به دراخ کړ هغه به دم کړ الله تعالی به روغ کړ یو سړی به برګي مرض والو د دې علاج نه په هغه وخت کې هغه په لاس راخ کړ دعا به د الله تعالی نه وغوښتله الله تعالی به هغه جوړ کړ په دې کې د د بادشاه د هغه زمانې چې کوم بادشاه نو د هغې یو ملګری او خواته یو سره ناست و پارلمان کې فسمع جلیس للملک کان قد عمیا ړوند شلی او سترګې کار پرېښی او نظر یې ختم شوی او دا د بادشاه دغه ملک چې کوم بادشاه و د نجران نو د هغې خاص ملګری دی هغه ته خبره ورسېدله چې داسې یو هلک دی او چې خلک دم کړي نو هغه ښه کېږي هغه ډېرې هدایا او تحفې یې راواخیستلې او هلک خوا ته یې ځان نه ورسو نو دا یې ورته ویل چې لکه اجمع ان انت شفیتنی که زه دې ښه کړم دا ټول هر څه ستا دي نو هغه هلک ورته ویل وایي دا ته څه وی وایي انی لا اشفی احدا زه خو چاته شفا نشم ورکولی نو ښه شفا څوک ورکوي او شفا خو الله تعالی ورکوي نو ما اوس خکه کنه زما زما لپاره علاج وکوس نو ته به داسې نه خکېږي نو دا ته ویل ان انت آمنت بالله دعوت الله فشفاک که ته ایمان راوړې نو زه به د الله تعالی نه دعا وغواړم تا به خکې الله تعالی الله تعالی به خکې زری نشم خکولی نو په آمن بالله و ایمان براوړم کنه سترګې مې سره پروغې شي ایمان براوړم ایمان راوړ برابر شو دا خو دغه بادشاه هغه هغه وخت کې خو یا یهودیانو یا نصارا او ظالمانو هغه او د بادشاه مرګره کله چې دا واپس لاړ سترګې روغې رمټې دي بادشاه ورته وایي چې دا څه چل شوی دی دا پریشن دا به کوم ځای کې کړی دی او څنګه ښه شولې نو هغه ته خبره وکړه حتی دل علی الغلام بس الک یو خو دا وای دا یو الک دی په دې ملک کې دی او دا ډېر قابل الک دی خلک د مې او چې چا د الله تعالی نه دعا وغواړي بس اول به ایمان نه وړي او چې ایمان دراوړ هغه د الله نه دعا وغواړي بس الله تعالی به خکی نو دا الک خو بادشاه دی دغه ورکړی هغه ساحر له خدا بادشاه ورکړی الک راوغوخته وی ښه ته خو ما د انګریزي تعلیم ته کینولې او سحر او جادو ته مې کینولې او ته تلې مدرسې ته هغې کې علم زده کړی دی دا دا تاسو چل کړی دی نو دغه ته ویل لدی بادشاہ ته ویل بچولیا ګوره د سیوکا چې الله تعالی تعالی ډیره زیات لوی مرتبه درکړي دا قد بلغ من سحر کما تبر والاکمه والابرصه ته په سحر کې دومره حد ته رسیدلې چې وسه برګی مرض ولخه کولې شي اړاندخه کولې شي تعالی خو الله ډیره مرتبه درکړي وتفعل وتفعل نور هم ته ډیر کارونه کولې شي خو سحر یو ته وایي سحر کې خو ډیر زیات ماهر شوی دا ته په سحر باندې کې وجادو باندې کې نو الک ته ویرله وای دا په سحر باندې نه کیږي او زه چاله شفا نشم ورکولای وای دا خو الله تعالی ورکه خاوي الله تعالی ته لکه بل څوک منی وای او کنه بل الله زما شتره کنه ما پاګې باندې ایمان نه وړی نو دغه وای نیو پولیس ته ویل وای را وای نیسه یا سړی پولیس مونږ سره راجم کړل او را وای نیو فلم یزل يعذبه حتى دل على الراهب وهي سزا ورکوله ورکوله ریمانټونه ورکوله دغه سی بعینه دغه وخت لکه پاکستان پولیس او پوجان چې ایسای چر سزا ورکړي نو چې ډیر زیاته مجبور ک او ډیر سخت سزا ورکړه وې دا استاد دې څوک دی ته خو مونږ ساحر د پاره لګلوي تا خدا بل څه شز د کړی دی هغه خپل استاد یې وښوده هغه ته ویلي چې ما وچاته نه ښه خوی خودوت دا حالت د اکراه دی د جبر حالت دی نو دغه یو ته خو ده سړی یو ته خو ده په جیا بیر راهبی نو هغه استاد باندې پاغي باندې چاپه ولګوله هغه هم راوړ یو ځای که جیل ته راوست بقیل له ارجع عن دینک نور بادشاہ چې کم تالی سټیو ایسای والا او پولیس او پوجیانو نو هغې دا خبره وکړله وایي دا خپل دین پرېږده د الله قانون مه وایه داسې وایه چې زه ستاسو د عین منم ستاسو د قانون منم څه برته نه وایو ګرځه هغې ورته وایي چې خپل دین خو زه پرېږدم نه فابا انکار یې وکړ وایي ما یو ځل دا خبره کړې زه د الله تعالی قانون غواړم چې څه کولی شئ وکړه خو لیکي نه دې ترې نه یم تیار چې ستا عینونه واینونه له نه منم زما سره یو عین دی په جیب کې نور زه قصو درې نه یم تیار نو په فدعا بالمنشار هغه بادشاه ویل ښه چې نه مني زمونږ د ملک قانون او آیین ته نه مني نو وی دغه راوړی اره راوړی نو په وضع المنشار علی فی مق فی مفرق راسه نو اره ول په سر په دې میان باندې کې خودله فشقه حتا وقع شقاه په دوزه باندې کو په دوزه وګرځید دغه خو لیکنه د الله تبارک تعالی د دین نه وانه غوښت دې ته مؤمن مسلمان دی ته وای بیا دغه ته دغه راوستوله د بادشاه چې کم خاص مرګره یو هغه ړون چې وو بیا ول علاج ول کړو هغه طالب ول علاج کړو وی هغه مراولې وس هغه ته ویل وی کار خو مندغه یوم خود لپاره باندې په دوزک وسته سوې تر خپل دین پرېږدي کنه پرېږدي هغه دغه یو دغه کار ما پرېخې دی د پارلمان او جمهوریت او د بادشاهانو خوا د ما پرېخې ده زه د الله تعالی دین ما منلې ده ستاسو دین نه منم نو دا سه کار ور سره وشي لکه د سره چو شو دي شي کنه زه خو دغه نه خو نه یریږم نو دا غي په سر باندې هم ارکه خو دله هغه هم په دوزې ک بیا غاله کې راوسته غاله خو چون کې د بادشاه کې نولې او دا تریر یا څو خو کنه چې دا ډېر قابل الک دی او دینه مونږ ډېر پیدا واخلو نو غالک ته ویل ګوره داسې وکړه چې ته څه وې دا دوه خو داسې شول وې ته څه وې وې دین زماره پرې خودو نه دی ما یو ځل خبره کړې ده بس زه مؤمن یم زه مسلمان یم زه دغه نه پرېږدم پولیسو ته ویرل ایسای والو پولیسو ته ویرل وې دا بوزه څه کسانو ته فدفعه الی نفر من اصحابه سو مرګرو ته ورکړ بادشاه مرګری سو کی خوایسای والی یو دغه سی د پولیس او پوجان دغه سیزونه کنه ودا بوزی الی جبل کذا و کذا پلانی پلانی غر سو کتابه ورسوي نو وای کلم چې د پیدا بلغتم زیر وتهونو کله چې سر ته ورسوي د غر سر ته ورسوي نو بیا ته یو ځل وای چې دین پرېږدي کنه پرېږدي نو که ویل چې پرېدم خو بیا ژوندې راولې واپس سو ته مو وای او که نه پرې خو ده نو د غر د سر نه ورا گزار کې کته غټ په سر اور غړاو چې مرش نو کله چې د غر سر ته وختل فسعدو به الجبل کله چې د غر سر ته وختل او د توس دا خبره کوي چې منی کنه نو الک ویل اللهم اکفنیهم بما شئت الله تعالی ته ول پوره شي الله تعالی ته راونیسه نو په حدیث کې راځي پر جفا بهم الجبل غر او خوزیده غر او خوزیده دی وخت طرف کله او دی راوغخته راوغورځید لخته دی مردار شول مړ شول بیا الک واپس راغی خار ته بیا واپس راغی بادشاہ ته ویل هغه مرګری دي څه شول ویغه څنګه چلو شو نو کفانیهم الله الله تعالی دا غیر پر پوره شوی دی پس هغه خو الله تعالی غرق کړ الله تعالی تبا کړ بیا نور پولیسو ته ورکوي ګورې د څه وکړي دی الک سره دا خو مونږ ته ډیر مشکلات جوړ شول په ملک کې وس یو الک دی او ملک چې ټول ګډوډ دی ردینه نو دا څه وکړي چې دا بوزي او په یو کشته کې وکینې چې دریاب منځ ته لاړلې منځ ته ورسېدلې نو دته بوای چې دین پرېږدي کنه تر خپل خبره پرېږدي کنه نو کې پرې خو دلن بیا راوړي دا ډیر قابل الک دی سیمه خرابوي او که چرته دا خپل خبره پرې نه خودله نو کشته نه وې دریاب منځ ته گذار کوي او تاسو ته بیا راځي نو کله چې پولیسو سړی وخه یو گاڑی ته او دغه سي لانچ ته وخه یو کشته ته وخه یو نو دریاب په توسط به البحر دریاب منځ ته بوت خبره او توکل لوي د دین نه واپس کیږي کنه واپس کیږي کنه واپس کیږي نو یو غو په دل درکوسه تاسو ته ما بل ورځ ویلو کنه یو یو مرګره د عیسی د جیل نه راځد شوی د زکه د عیسی والب کې زکه وایم نو هغه مرګره دا وای چې وای دا یو زیته زو ویولم یو نهر یو غټ سینه را تراو خو ده وای چې دې ته مونږ په سونو باندې په زرونو طالبان مونږ دې ته گزارل دي شپې وشتلیم دي په دغه باندې په تماچو گزارل لیو ته مونږ نو هغه تم دا خبر او کړ چې کته منی خلک ته نه منی دریاب تری گزارو هغه ته دا د سیالک نه نو د الله تعالی نه دعا غوښتله اللهم اکفنیهم بما شئت الله تعالی ته ول پوره شي الله زه خو عاجز یم زه مظلوم یم خو الله ته خو عاجز نه کنه کشته الټه شوله هغه ټول غرق شوله الله تعالی غالک بچ کړ دریاب غاړې ته واپس راغی بیا را روان دی بادشاہ بیا گرفتار کوي مرګری دې شوله وی بس دغه ته پوس مکوه الله سره غس کړل چې دا نور سره کړل بس الله تعالی غرق کړل الکو ته ویل ګوره ویل انک لست بقاتلی ته ما وجل نه شي زر ته یو طریقه در خیم که ته ما خامخا شهید کینو ما په هغه طریقه باندې شهید که ما سې نه شهید کولی وی هغه طریقه څه ده نو یې داسې به وکړي چې تجمع الناس فی صعید واحد وتسلبنی علی جذع ته به په ټول ملک ویلانو کې چې هغه کم طالب چې دی هغه مونږ هغه پانسي کوه نو ټول خلک به تراجم شي نو چې کله ټول خلک راجم شي ټول ته ویلانو کې په ملک کې ویلانو کې بادشاه خو اعلان کولې شي خو آسان دی بادشاه ته اعلان کړ ټول ریډوګان او چینل خداغو سره دي کنه نو اعلان به وکي خلک پر راجم شي ما و پانسی کې او کله چې زه په دار باندې اوخې جوړم نو زما دغه بر واخلې زما د لینده به راواخلي دغه شی به کې کېدی ما به بیا وویلې خو داسې به وي بسم الله رب الغلام داسې به وي چې زه دا ولم په نوم د الله تعالی باندې الله تعالی څوک دی د دې الک رب دی دا ټکی وي بسم الله رب الغلام خدا خو توحید دی کنه دا خو توحید عقیده ده بادشاہ او ته دا طریقه کوم ځکه چې تا خو زما ټول ملک کړي ټول فوج درال مصروف کړي دی په مخه ایسای په تاپ سي ګرځي فوج په تاپ سي ګرځي نو بالکل دا کار به وکم اعلان یې وکړ په ملک کې او دا وی چې پلانې ورځ باندې براجم شي او مونږ هغه پلانې طالب مجاهد چې دغه پانسی کوه زمونږ ډیر مرګري پانسی کړل کنه اعلان وکړي وی پانسی کی دا مخکیم دا پیراونیانو دا کارونه کړی دي بلکې ډیر چره کارونه سره وکړل نو کله چې خلک راجم کړل او دا یو تویل چې ما په دې مخ د مخ په تنبیه زباندې سړی پر سر باندې ما وګلی نو زه به شهید شم او بس ستا ملک به وزګار شي بس خبره به خلاص شي نو بادشاه خلک راجم کړل اعلانات وکړل شول نو کله چې خلک راجم شول او خلک راغلل نو دا سیو شول چې الکه په پانسۍ باندې اوخه یو او په دغه ثم رماه فوقع سهم په صدغه فوزع يده په صدغه نو بس داغي غشه په سړی په سر باندې ولګیده هغه الک خپل لاس راواغی سپاغزه باندې کی خو او هم په دغه طریقه باندې شهید شو کله چې شهید شو خلکو چې دا دغه ولید چې دا څنګه ترتیب دی د ویل بسم الله رب الغلام دی بادشاہ دا خبر او کړله نو ټول خلکو ویل آمنا برب الغلام مونږ ایمان راوړ دی پر رب درې الک باندې آمنا برب الغلام اوس بادشاہ خو خلک په لکونو خلک را جمع کړي دي چې دا څنګه حالت دی حالت خو ډیر بدل شوله نو بادشاہ ویل چې دا دغه ته ویل پارلمان الله ته ویل جمهوریانو ته ویل پولیس پوجانو ته ویل وای ارایت ما كنت تحضر وای اوس دی ولیدل تا د یو نه تنګ وی ټول پاکستان د تولړل شو کنه دا خو صرف د وزیرستان خبره نه و تا پکې دا نه لیدل تا خو ستا خدا صرف خیالو چې دا صرف د سواد خبره ده دا د دیر خبره ده دا د بونیر او دا د مومند ربا جوړ خبره ده ټول پاکستان دی ولړل شو کنه نو هغه پارلمان والا ته ویل پولیس پوجانو ته ویل وای حالات خدا طرف ته لاړ لوس کې اوس بادشاہ خبر او کړل وې دا سی وکیا چې وې کند یو کنه وې د غرا والی د ټیکټر یو د ار سره والی کند یو کنه پرې پرې ملک کې بده ځکه کند یو کنه خلک راګیر کړل وای نه وځي اورونه پټرول او ارته دغه وخت مناسب چې سو هغه کې واچول او وره ورک کندله یو یو کس ته ویل لکه نن سبا چې څنګه د پاکستان مرتدین په د مسلمانانو په سرونو باندې دغه کدي ټوپک کېږدي او دا وشته طالب یو ته پلانې ته پلانې یو یو ته دا خبره کوله چې خپل دین پرېږدی او کنه پرېږدی نو هغه کم دی چې مسلمانان هغه ته ورواچوله او مسلمانان په ژوندینې باندې اوسېدل نن سبا هم دغسې کوي که نه خو بعینه په هغه وخت کې یو له کندې کنلې وي په دې وخت کې کندې کنل ته ضرورت نشته دی مزایل پرې راواچوي بمبار پرې وکړي بس هغه تیار اور دی که نه هغه اور واخلي په هغې کې وسوځولی شي دغه کار یې ورسره وکړه په هغه حدیث کې راځي په دې کې یو ښځه راوستلی شوله ښځه حتی جات امراتون و ماها صبیجون یو زنانه راوستلی شوله او د هغې سره یو ماشوم نو دې زنانه ته ویل چې ایمان پرېږ دی او کنه دې ورته ورواچو نو هغه زنانه ایمان نه پرې خو ده وای دا ماشومه تی ونی و او هغه کندې ته ورواچو ورته ورواچو نو کله چې ماشوم هغه ورته ورواچو نو د لاندې نو تاغه ماشوم आवाज وته وک او یا امه اصبری فانک علی الحق ګوره ټینګ شه په خپل دین باندې ټینګ شه ته په حق باندې او ماشوم توازو نو زنانه یې وسوځولې نارینه یې وسوځول ماشومان یې وسوځول او دغه د کم طاغوتیان چې کومو دغه جمهوریان چې کومو د پولیس او پوجیان هغه د د نهرونو په دې غاړه باندې مسلمانان سوځیدل په دې لمبو کې مسلمانان سوځیدل او دیو ته قتل یو تماشې ته نسو الله تبارک تعالی په دې آیاتونو کې دغه واقعیت اشاره کړې ده الله تبارک تعالی په غضب وکړ بعضی مفسرین لیکلي دي اگر که حدیث مرفوع په دې کې نشته ده وای الله تبارک تعالی په غضب کې راغی په غوسه کې راغی الله تعالی دغه کند وغه اور راوچت کا او په دغه ځای کې دا کم کافران ناسو په غیبه یو شلق یو کوي لمبه په تیر شوله او ټول غم مردار کړ په غزه کې الله تبارک تعالی داسې غیرتی ذات دی چا چې د حق مقاوله کړې ده چا چې د الله تعالی د دین مقاوله کړې ده الله تبارک تعالی هغه خساتلی دی الله تعالی ګلی ګلزار کړی دی اگر که هغه ور ولې نه دی او په دې کې اشاره د دې امت ته نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خو په دا وخت کې نه راغله پیغمبر کنه بیا وروسته نبی رسول الله سلام پیغمبر شو راغی دا د نجران واقعیا ده په دغه وخت کې يهوديان او نصاراو د مسلمانانو سره دا کار وک په دې کې اشاره ده ته چې دا پیغمبر برازي د د په دین باندې چې څوک ټینګ پاتې کیږي هغه په اورون باندې سوزول کیږي هغه په بارود باندې سوزول کیږي لکه سرنګي چې د نجران بادشاه پولیسو پوجانو او داغي استخباراتي نظامو نو دا و د به وروسته هم دا راځي نن سبا په دنیا کې دغسې ده نو چا چې د الله تعالی د دین چغه وهلې ده هغه په غره کې هغه بچ نه شو په هغې باندې بمبار شو په غارونو کې په هغې باندې بمبار شو په کورونو کې په هغې باندې بمبار شو په جماعتونو کې په هغې باندې بمبار شو په مدرسو کې په هغې باندې بمبار شو او په یو ځای کې هغه ماپ نه کړلی شول نو الله تبارک تعالی هغه واقعه ذکر کړې قتل اصحاب الاخدود نن سبا مسلمانان چې په ډرون باندې ولي او یا مسلمان باندې بمبار کوي خدای ته په کمپیوټر باندې ګوري کنه نو به عینه اق يهوديان دی هغه کافر دي دای مخکم کړی د مسلمان سره و ما نقمو منهم دا مسلمانان ولی دومره قتل کړل په دې اور کې ولی وسوځول دا غي صرف یو ګناه و دا الله په نيز باندې جرم نه خو د دې په نيز باندې هغه جرم په الله باندې ایمان راوړل او د الله تعالی توحید یې منل الله تعالی یې کیو منل نن سبا زه بار بار دا وایم مونږ په درس کې دا بار بار ویل زمونږ مدعا زمونږ موقف سره زمونږ عقیده دا ده چې د الله تبارک تعالی قانون او نظام مونږ په پاکستان کې غواړو زمونږ سره دښمنی والله بالله صرف په دې خبره باندې ده قسم په الله زمونږ سره دښمنی په بل څه باندې نشته لري زمونږ جماعتونه چې وران شول زمونږ مدرسې وران شولې زمونږ خويندې میندې په يهودو په نصاراو باندې خرڅ شولې زمونږ ورونه چې په بارود باندې په بمبارونو کې وسوځول شول دا صرف یو ټکی دی موږ د الله تعالی نظام غواړو نور بل هیڅ شی نشته دی کنه دا د د شرابو کارخانه خور دیو سره دی د زیناهونو اډې خور دیو سره دی د کوپر او د بینینې د شرابو اډې خور دیو سره دی هغه زین خور دیو سره دی جټ جټ چې بمبار کوي نو راځي راځي راځي راځي د دغه نه راتیر شي د اسلام آباد نه تیر شي د پیښور نه تیر شي زیزی هلیکاپټر زی او په یو غر کې یو مجاهد عمومي او په هغه باندې چې په هغه کې بمبارو کې او هغه چې په شهادت باندې ورسي نور د زیناکاران شرابیان سودخواره او بيدینه خلک د خبرې خارونو کې ډیر دي په هغه کې په پیښور کې چرته بمبارو کې یو ورځ چرته یو ورځ په اسلام آباد کې بمبارو کې په لاور کې چرته یو ورځ بمبارو کې خو معلومیږي دا چې صرف دا معامله صرف په ایمان باندې ده دا معامله صرف د الله تعالی په قانون باندې ده وما نقمو منه وبد نه غاڼه د دیونه الا ايؤمنو مگر دا خبره چې ایمان نه وړي دی په الله تعالی باندې العزیز چې زور اور ذات دی الحمید او ستایل شوی ذات دی الذي الله تعالی ذات دی له ملک السماوات والارض چې دا غره پر اختیار ده چې دا غره پر بادشاہي د اسمانونو د زمکې ده والله على كل شيء قدير والله على كل شيء شهید او الله تعالی په هر شی باندې حاضر ناظر الله تعالی د هر څه ولیدل وس دا نن سبا هم دا حالات الله تعالی یینی د مؤمنانو مسلمانانو د آه او پریاد په ټولو دنیا کې مسلمان مظلوم دی په جیلونو کې مسلمانان دی هغه مظلومان دی او بل ور دغه طاغوتیانو دغه اعلان تاسو اورید په خبرونو کې دا ویرل خپل عسکر او پولیسو ته دغه فرعونیانو ته دغه ورک دا اعلان یې وته وکړي چې ساس سره څومره بندیان دي نو دغه سره نرمي وکړي خو لیکن د دهشتګردۍ په کیس کې کم نیولې شوی دغه سره خه سختی وکړي الله تبارک تعالی په دې حالات باندې پوهه دی الله تعالی حاضر ناظر دی که تاسو دا وای چې دین الله نه خبريږي دا عقیده نه نه رسي د مکی د مشرکانو دغه عقیده تا په مسلمان باندې بمبار کړی دی خو د جهنم د اور بمبار ته معلوم دی بیا د الله تعالی په قران کې ذکر کړی دی چې د جهنم یوس پرغی دا یوس کروټه چې دا په شان د غټې بنگلې باندې ده په دغه مزایل باندې بری الله تعالی بیا ولی په دې باندې ځان پوهه کا ستا سات کړی دی ستا وسه زنجیرونه ای ته وسه مجاهد لکم تکلیف ورکی خو شهید وې کې نور به خطر سونه کی حدیث کې راځي د الله تعالی پیغمبر وای جهنميان چې په کم زنجیرونو باندې تړل کیږي چې هغه خور کړل شي په ځمکه باندې او د اول سر نه په رفتار مزل په شروع شي سلويخ کال چې په مزل شي بیا هم ختم نشي الله تعالی ورې په داس زنجیرونو باندې وتړي تا د مجاهد خپو ته دغه زنجیر چولې دی الله تعالی به ستا سټ ته واچي قران کریم کې الله تعالی ویل لیکنه ال الاذقان په هم مقمهون ستا ستا زنجیر وړو کې دی الله تعالی زنجیرونه داسې دي چې هغه به دا ټوله مری چې دا څومره پلنواله دی نو دې ته به اړم شي ستاري مری ته به اړم شي تا به مجاهد څنګه تړلې په زنجیرونو کې الله تبارک تعالی به ملائکه ته وایي چې وای تړی په زنجیرونو کې او یا زر ملائک پر باندې حمله وکړي سمدس پر روایتو کې راغلی او یا زر ملائک پر مخ شي چې صرف الله تعالی وایي چې وای نیسي نو او یا زر ملائک بسمه بسمه وری کی و بری شو کوي او څنګه بری تړي لاس او خپي او سر دا بری ټول یو ځای وتړي جهنم ته وګرځول شي ورت پکړل شي ولهم عذاب الحریق او دې لپاره د عذاب د اور سوزون کی الله تعالی به دې وسوځي مجاهد باندې بمبار کړی زمونږ مدرسې او جماعتونه دې بمبار کړی دي زمونږ گاډي دې بمبار کړی دي مسلمانانو د مسلمانانو بازار دی بمبار کړی دی الله تعالی بر دغه سی وسوځي چې بیا بیا یاد وساتي ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړل دي وس دا غره پر څه خوش خبری ده چې د الله په دین چې د تکت کشو د الله تعالی په دین باندې چې دا وسوځول شو او دا غینه تکی جوړ شولې داسې وسوځول شو دا غره پر څه شته کې نشته الله وی هغه خزما ملمه ده خزما خو درځي ان الذين امنوا يقينا کسان چې ایمان راوړل دي او عملو صالحات عملونه کړی دي نیک په طریقه پیغمبر باندې لهم جنات تجري من تحتها الانهار دا غیر پر جنتونه دی بایګلان دي داګینه والی ذالک الفوز العظیم دا لوی کامیابی ده الله وي ته چې د لمبو کې سوځي دا کامیاب شولې ته چې بتا باندې دا بمبار کیږي ته کامیاب شولې بده باندې ته چې بده جیل کې وهلې کیږي ټکولې کیږي دا خور لور چې دا کما شهید کیږي زخمی کیږي دا خور چې کونډیږي نو دا الله تعالی دا ته کامیابی ته دی باندې ورسېدلې دا الله تعالی خو ته ورسې کامیاب شولې ام ان نبت شو ربک لشدید یقینا نیولستا یقینا نیول در رب تعالی شدید ډیر زیات سخت دی انه هو یبدئ و یعید الله تعالی هغه ذات دی چې اول پیدایش کی دوباره پیدایش به وکي او هو الغفور الودود او دا الله تعالی بخنه کون کړي الودود مینه کون کړي الودود ودود محبت کوونکی الله تعالی د خپل دوستانو سره چې د الله په دین دي ځان ځان وسوځاو الله تعالی سره مینه کوي او دوی معنا علما ذکر کړی دا الودود الله تعالی رحم کون کړي په خپل بندګانو باندې ذل عرش مالک د عرش دی خاوند د عرش دی المجید لوی شان ولده د الله تعالی ډیر لوی شان دی ستا بادشاہي به سید الله تعالی بادشاہي ته ځان ترایت کا فعال لما یرید کون کړي د هغه څه چې وای غواړي الله چې سو غواړي هغه کوي الله تعالی الله تبارک تعالی چې څو غوړي هغه کوي مفسرینو لیکلي دي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مریض شو مرګری اخوا تراغلل بیمار پړسیله نو ته مونږ ته اجازه وکړه چې مونږ ته یو طبيب راولو ډاکټر بل راولو علاج بدلو کی نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ویل وای طبيب زلیدلې ما طبيب خو زلیدلې ما نو هغه مرګری ته پوسه کوي طبيب د تسویل لکه څه علاج او سیر ته ویلی نو طبيب راته جواب ورکه وای هغه ویلی دی چې فعال لما یرید زه هغه څه کوم چې زه وغواړم بس دا الله تعالی مریض کړی ما او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا دوایان موایان دا دا سیدونه ډیر نه استعمالول ای بس الله ما یې نه کنه الله چې څه کوي بس هغه کوي کنه خو دوايي استعمالول علاج کول دا شرعا صحیح دی پرې کې ګناه نشته لري کله چا په الله تعالی باندې سل په سل باندې اعتماد کې چا نه کو نه دی کوي خو سینه چې دوه ورځې درې ورځې مریض بیا نه کېږي بیا نعوذ بالله من ذلک د الله تعالی په بار کې بیا ګړی وړی وي بدر دی وي نو بیا لاړ شي چاول دغه ستنې رب کې دورو منډي او دغه ک ګولې خوري او کارس کې بیا غو کې چې الله تعالی ته بیا بدر دی نه وکنه امیر سے محترم به هم عام د انګریزي د ویان امیر سے محترم نه دی استعمال کړي دا به نه استعمالولي او دې ته به دې ته د انګریز سختونه ویل وی دا د انګریز سختونه اجازه نه خورم چې کله ته هم څه تکلیف راغلی دی نو ځان له وبدم کړی دی الله تبارک تعالی ول شفا ور کړی دی یو ځل مریضو نو په ګرده کې کانیو او سوره یاسین وای دا مې اول وسته خه برابر او ومې څکلي اوبه الله تعالی ته مې الله تعالی ما جوړ که بس الله تعالی ته هغه ګټې لرې کړې ختمې شولې هغه نو زه ولم زید الله تعالی په لیزر باندې ولم تاسو د انګریز په لیزر باندې ولې زید الله تعالی په لیزر باندې ولم خدا چې کله د چا عقیده برابرې چاته یو مرګری ته مشکل لاغه نظر به دا ویل وی ګبینو لور کې په عقیده باندې په خپل ویدام کوي الله تعالی به خکی فعال لما يريد الله تعالی کون کې دا څه چوي غواړي هل اتا که حدیث الجنود آیات تراغله د خبر د غلخکرو فرعون او فرعون سمود او د سمودیانو د فرعون د لخکرو خبر د تراغله ده کنه د سمودیانو حال تراغله ده کنه د راغله قران کې دغه تفصیل بار بار ذکر شو کنه ستا پوجان به د فرعون د پوجان نه زیات نه په هغه وخت کې موسی علیه السلام مرګرتیا وکړه الله ولې یو غوپه ورکړه اوس دې د اوس پرې پته ولګي الله په دریاب کې ول الله غوپه ورکړه الله پرې داسې په دریابونو کې لاو کی بل الذين كفروا په تکذیب بلکې هغه کسان چې کوبره کړل په تکذیب په تکذیب کې مشغول دي په دروغجنتیا کې مشغول دي والله من ورائهم او الله تعالی د دیونه من ورائهم د هر طرف نه محیط راګیرون کړي دی لره من ورائهم الله تعالی د دیو د هر طرف نه می ورائهم د دینه مراد هر طرف د محیط راګیرون کړي ته چې داسه کې د دا الله تعالی په علم او په قدرت کې راګیر کړی دي بل هو قران مجید بلکې دا قران کریم دی مجید لوی شان والا دی مونږ خدا قران غواړو د الله تعالی د لوی شان مونږ غواړو فی لوح محفوظ فاغه تختو کې ساتل شوی دی لوح تختې ته ویل کی لوح محفوظ کې ساتل شوی دی نو څوک چې نن سبا هم دغه غواړي د الله تعالی نظام دغه سره دغه کار کیږي لکه څنګه چې د اصحاب الاخدود سره شوی محفوظ څه معنی ده حفاظت کړل شوی دی یعنی تغییر او تبد... د تبدیل نه شیطانانو ته لاس نشي ورسولی هغه د څوک ورتل نشي بیا ته وخت شي والسماء ذات البروج قسم دی په اسمان باندې چې غټو ستورو والا دی والیوم الموعود او قسم دی په ورځ باندې چې ردیو سره لوس شوی دی و شاهدی و مشهود او هغه تماشګر او مشهود او چې داغه تماشه کیدل شي قتل اصحاب الاخدود او تباک للی شول هغه کندو کنستون کې والا هغه کند چې کنلې هغه تبا شول النار ذات الوقود اور چې هغه ډیر خشاک والو اذ هم علیها قعود کله چې دیو د هغې په خوا کې ناسو وهم علی ما یفعلون او دیو په هغه څه باندې چې کولی د مؤمنانو سره شهود تماشه کوونکي وما نقموا منهم او بد نه ګڼلو دیو د درې مؤمنانو نه الا ایؤمنو مگر دا خبره چې ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې چې زورور ذات دی الحمید سایل شوی ذات دی الذي هغه ذات دی له ملک السماوات والارض چې داغه په اختیار کې بادشاہي د اسمانونو د ځمکې ده والله علی کل شیء شهید الله تعالی د پارچې باندې حاضر ناظر ان الذين فتنوا المؤمنین یقینا کسان چې تکلیف ورکړي د مؤمنانو ته او دغه سی فتنه راځي په معنا د سوزولو سره چې سوزول دي مؤمنان سړي او مؤمنان زنانه ثم لم يتوب بیا توبه نه دی وستري په لهم عذاب جهنم دا غیر پر عذاب د جهنم دی ولهم عذاب الحریق او دیر پر د عذاب د اور سوزون کی نو د دې زمانه فرعون د پاکستان نه مشرف دا اول دغه چې شروع شوه دی نو لال مسجد او په جامع حفصه باندې هغه پریشن شروع کړی دی وصلی الله تعالی پریشن کوي مسلمانان به دغه نه خبري دا سی مرض ته الله تعالی لګول چې دا دننه اډو کې ورس پر ورس باندې ریږي او هغه وسغر کیږي او یو څو ورځې مخکې به دا هم را خبر راغله میډیا وکړه چې پالج وهلې دی د سر نه تر خپو پوري نو اوس هغه خپل ګندګي هم چې زه ته نشي وړلې ټول مسلمانانو ته دا وایي چې نور خیره متوکل چې الله تبارک تعالی ول عمر زیات ورکي الله تعالی دې عمر وګت کی چې په دغه د ذلت په مرض باندې چې فرعون په شان کې الله تعالی د نشانه عبرت وګرځي د نبی صلی الله علیه وسلم تر او ابو لهب خو کله چې د نبی رسول الله خلاف وکړه نو الله تبارک تعالی په ننکې راوخی جوړي ننکې په الله تعالی راوخی جوړي او کله چې مړ شو مردار شو نو هغه خپل ځامنم نه خخاو داسې داسې بدبوې تتله څه کسان له روپۍ ورکړلې او پړې د خپې ته ول پړې واچ او رايخ کوي کندې ته گزارې ک دا به الله تبارک تعالی دغه سکې دي چې د سی وخت په پرشه څوک بوله خدمت هم یانه کوي وس به هم چې په کرای باندې سر کسان دی غوله خدمت کوي ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات عملونه کړی نیک په طریقه پیغمبر باندې دیر لپاره جنتونه چې بایګی لاندې دا غینه ولی ذالک الفوز العظیم دا لوی کامیابی ده ان بطش ربک لشدید یقینا نیول در رب ستا ډیر زیات سخت دی انه هو یبدئ و یعید الله تعالی اول پیدایش کینو بیا دوباره پیدایش کین قیامت الله تعالی راولی قیامت برش دی د ټولو خبرو حساب کتاب بکی ګرځي حساب الله تعالی لور کوي او هو الغفور الودود او دا الله تعالی بخنه کون کړي الودود مینه محبت کون کړي یا رحم کون کړي ذل عرش د عرش مالک دی د عرش خاوند دی المجید لوی شان والا دی فعال لما یرید کون کړي د هغه څه چې وای غواړي هل اتا کا راغله ده معنا هل په معنا د قصر ده یقینا راغله تا ته خبر د لخرو د فرعون او د سمودیانو